بسم الله الرحمن الرحیم د قران پاک آیاتونه او اسماء مقدسه د دې ادب ضروری او واجب دی بعضی حالتونو کې د سکول ماشومانو په بیجونو باندې قران پاک آیت رب زدنی علما یا اسماء مقدسه لیکل شوی یعنی د الله پاک د نمونو نه یو نوم وی په یا د انبیاء کرام علیهم السلام د نمونو نه یو نوم وي پې یا د فرشتو د نومونو نه یو نوم لیکل شوی نو دا شان بیج سره بیا بعضې ماشومان هغه بیج یا چولی او واشروم ته داخل شي نو دغه حالت کې بیا دا کار ګناه کې راځي او کم خلک چې دا بیجونه جوړی نو هغوی له پکار دي چې د دې څیز خیال وساتي